الله الرحمن الرحيم وإن ماتت فيها فارة أو عصفورة أو سودانية أو سعوة أو سام أبرص نزحا منها عشرون دلوا او سام الابرس یا کربیړه کربیړي ډېر قسمونه دي د ونه ولا ده په د تیږې باندې وي ځنګل ولا ده او یو دا کېرشي چې په چاته باندې وي چرمش کې بلی دا ټول کربیړي قسمونه دي دا خو ستره دو غاټه دو دا دوه ګینه دو د یوه کړوتی دوه ګینه دو چې لاس ته وکړې شل به پرې راشي وینه او په اعتبار د بړی پوری د کړوتی سره ځنه کړوتی وړې غونی به وړې کړه به قاعده بیا دا باندې کنه انداز به لګوي چې یاره چې دا دوه کړه ورکوړې به کړوتی نه پرې راکېږي به سلويشت ورکوړې يعني بعد اخراج الفارته مراد کی چې پاس تر یسو کې د مژک نه امژکا یا حیوان چې په شمر د دابه د یسلې به د نه بعد به اخر کړو ته یا دیش کړو ته روزه پاکه په شپریت وی بیا امر نه پکې چې سفر امن وی ریستله له حدیث انس رضی الله تعالی عنہ انه قال فی الفارته د انس رضی الله حدیث واجنه انه قال فی الفارته چې د دې مژکه بر شبری د انس صاحب د اثار اتباب کی په اثار په سلوری په قیاس ندی بنا په دې شي قیاس نه چلیږي دا قیاس په شو چلیدو جنجه کې متعلق خو اثر نه روغلا یا دې کنه سودانیا یا دې سامع برس متعلق خو اثر نه روغلا دا خو دې پر قیاس په مشکل باندې او مخ شی ول کچ دا دې قیاس مسلې دې کی ولا یو جواب داغه ده چې اولا اول چې کله د کی مسلې کې مې بنا دي هغه په آثار باندې بنا دي یکی مسلې شي چې کوم اثر وغلي دي په باندې بنا دي او چې کله دا مسلې مستحکمه شي پارکه د مشکې متعلق اثر وغلا دا چې هغه په شکل شل کړو تی دي آدیش کړو تی دي درنګ دې کنه پښه متعلق یا کوتاره متعلق د استحکام نه بعد د مضبوطی نه بعد دا شوی لکه قیاسی بندې را پور قیاس کېږي او دویم جواب دغه دا چې دغه نه را کړم چې ججه کې کسا یا چې حکم دې مشکه ونه وشلو دغه بنا دی په دلالت لس باندې قیاس نه دا ملحق دي د مشکه سره په طریقه د دلالت لس باندې چې مشکه چې دا وجود دا چې پاغه شي دا غشل کړو ته دي کنه خو دې دا د امر وجود دا سره دې بعد هغه به حکم وي دا الحق په طریقه عدالت نه سره ده یعنی هغه اثر چې کوم د ملک بر شغله ده هغه دی جنجه کې بر خارو غلا ده او په اعتبار د معنی سره دلو ته دې ته ویل شي چې هغه منطوق نه حکم مرمل میږي د مسکوته ځکه چې سره مسوي وي یا بلکې اپ مونږ اولا وي ولا تقول لهم اف ولا تنهرهما امر بد دور باندې شغوري چې کچې ته اف ما وي سره خالي اف نه معنی وال و ټکول و زیار اشتره دغه معنی دي دغه په دې نه اشترول حالانکه کنه دې والي متعلق سره نه هندرو غلي آیات هو اوس ذکر شو چې ولا تقول لهم اف ما وي سره و د هي آیات دی وجنا د هي الفاظ دی وجنا ولا من شو دغه یاد وی چې وې بیان چې هغه یاد هغه نه سکیت تا آیات په باندې نو تک نه کړه ځکه چې حکیمه د کنه والي شي کیمه منادو چې هغه مېر ته عذاب او تکلیف رسېږي اپ د والي شي په دې نه زیوت دو په سار کو استوره څه کولې شي په باندې زیوت د عذاب ولکنه یا په زیات شي عذاب زیوت دو نه اوی په طریقه ولا باندې معنی وي دا نو ته ته لشي چې دې منطق ولا حکم هغه دالی په دې مسکوت بندا ځکه چې هغه منای سر سره برابر وي یا اکثر دا سی وی چې هغه مسکوت زیوت وی کنه اولاوی په دې منطق نه دا به کا اولاد نه کم سره برابر ده ولعشنا بطريق الاجاب وثلاثنا بطريق الاستحباب دا شد دی په طریقه دی جاب سره شل خو واجب دی و دغه دیش ابو سعود نه ته روایت ورته د چرګ بری شي اذا ما تفبیر بیره چې کله پکې شم راشي یون د خمنا 40 دلون چې نه به سلويش کړو تیر یې سره شي هذا له بیان ایجاب د سلويش ته بیان بیان ایجاب دی پر دی ول 50 به ترک سبب د پوزیس په طریقې سبب دی ثم المعتبر في كل بير دلوها الذي يستقى به منها هر کی پر کده اکر وتی چې یو به پښوی دا مینا کړو تی دو دا صحیح دو ولو نزحا منا بدل عظیم مرتن مقدار عشرة دمن جازا کچر ویسلې د کینا په یو غاټه بو کاسره په یو ټاک باندې په انداز د شل کړو تی ستر ټین دا سره بو کادو چې پاشه شل کړو تی زیږي کنه یو ټین د ویسلې جازا دا صحیح شولا د حسن مقصود د کچ مقصود خاصل شو چې کی مقدار دا وجه اروی سره شوه عبد الله بن عباس صاحب عبد الله بن زبیر چې فتوا ورکړه دواړه پر یسو کې د ټولې به سره چې کله ده زمزم په کې شکن حبشي مړو حبشای په شمړ ده به دې دواړه صاحب کرامه فتوا ورکړه چې دا ټول مردو دي ټول یې بګریاستل شي و سپای کسا یا کنه و پس کسا په جوتا شي کنه انسان سره برابر ده نه هغه دا حکم ده چې ډاټ سیو پړسېږي به به ضرور کنه د ناس حوالی و ضرور به د ناس نه ګندګي به نه وتلی وي به به وتلی وي هاي به کنه پټولې به شهل دو از د حیوان کې سندرو غلای سکه یې به کې سره ولکنه دا ناس نه کنه سی به وتلی دو یا چې پښتنه لري شدل یې پټیاوي بیا غوینه دو زوا دو کنه هغه په یې به شړنګ شلا بیا خو یو څه کپی ټول مدلې و ان كانت لبيره معينه كثيره كي اي شيء ندور انداز به پسې منی موي چې دا سمره په دې په شی به پسې منی موي و طریق معرفته طریقه دې پنګلې دې مقدار دادو ان تو فرا خفر مثل موضع الماء ملبيره چې وبه کنه وبه کنه شی وکاندا پانداز دې زوی دې به دې کینا دا سمره بچې دې په شی په دې کیشه ا دې ته وروله معلوم کا چې تر کنه لاګار مې ګر کړ کا مې کور ولا غوا چې سمره شورې دي چې دا درې غزا یا پنځه غزا کنه شورې دي په لولا باندې کې چې سه غزا پلان ده یو غز پلان ده او پنځه غزا شورې دي په دې مر انداز باندې پوس کان کان ده وکنه ويسبب في ما ينزح منها دا لولا به شي کنه په دې کان ده شي هغه چې کیمه کېږي نه رسل شي یبر وکړه و دا کان ده ډکوا یبر وکړه کان ده ډکوا چې دا کنده ډکه شي الا ان تم تم تلیا تر دې حال چې دا کنده ډکه شي بس کنه هغه مقدار د ویسته دی چې کنه کم کې شوی اس که چیرې پکې شي بوی به د نره وتلی دي کنه غیتا یې هغه مقدار پیره شوه د پوک شو یوه طریقه دغه ده او تور سرو فیا کسبتن بلا طریقه ده یا به کنه ولاله وشي په دې کې شي کنه کړکا کړکا په ولاله لولا وتجلو لمبل الماء علامتن او به ګرځو شي په مبلغ دی به باندې علامه کمی ته چې به ورسلې په دې نقش ولګوا رنگ په ولګوا سی په ولګوا وی ګروا چې دې یې به دې سره کنه دا یې شوار ده ثم ينزخ من مثلا عشر دلال ارو بیا سره شي دغه نه مثال په تر باندې لاس کړو ته لاس کړته رو کړه شل رو کړه پندل سو کړه ثم تعاد الكسبته بیا کر کده ور ولا لول شي خامخا بل شي به کام شي وي فتون درو وکړه مې به تو ګورې چې کم انتقصا چې څومره کمې دي چې دا کنه یو ولې کم شو ده کنه ټول دا کړ کلاس ورشته وو چې لاس کار ته مرخ شول کنه بیا یو ولې کم شو ده مری ما چې ټول سلب کل سلب کې دي پښه بس لاس ته رخ شول کنه کلاس نه راو کړه فیون د خو لكل قدر منها عشر دلایم بر یسره شي کنه د پر د هر انداز دې کړ کې نه لاس کار وته ا د څه دلیل ده کنه چې دا دوا سوا کړی ته کولی ټول مردور ده او ټول ریاستل غوړي کنه به دوا سوا کړو تی دې پر څه دلیل ده فکأنه بنا قوله على ما شاهد في بلده په طریقه د ځوان سره وی چې هر څه ملي مخندو چې سره به کیم دلیل وي خو علما دا فکأنه بنا چې د خپل کول بنکړه ده خپل انداز به لګوي چې څومره یې بدي ابه کنه خپل رکوع یې وچوي به هغه په دې نه کامې په خوا به رکوع یې کړې وې ډېرې به رکوع یې هم متحین علمونه په دې په سزا په دې کړې وکنه د عامه کې نه فيونه دې پر دا فتوا لګوي کنه کله هندستان دی کله پاکستان دی چې دوا سبب بکې مې جوړ کوی کنه چې ټول مردوړي په دې فتوا په دې ده والله علم وعن ابي حنيفه رمل في الجامع سير في مثله امام سبنا په جامع سير شدانا ملارا ادنا ملکی باري شي روغلي دي چې ټول مردول وي چې یون ځخو یبه ورکړې شي یو شي حتا یغلب مما حتا چې یبه په باندې ضرور شي دا مې د رکوع دی رکوع دی کچا سړی بالکل ورستړي شنه را بس به نه را پرېږدي ولم يقدر الغلبه بحين چې په بنه غالب شي د سان دا دا څه ټیم دی که چې واګن ته درو کوړي دوه ګټه دا وګړي که څه تعداد دی که چې دوا سو درو کوړي درې سو کوړي و چې دغه نه غلبا په سجي باندې نه ذکر نو کما و دا بل کچې دا دا ته کنه چې مقدرات چې پاګه شنس نه ویرو غلا کنه د پاشه د انداز نه لګوي کنه هغه سې د سجي کې مې رکوړي کنه د پته پته لګوي چې باش مې نه راوستري شو کنه او کیای نه راپوکتا ټول مې به رکړي وي دا خبره ته حواله ده کنه اچ سم را کنه فتوا دیر کله چې یاره په دې شکل سر کړه ته دی یا پنځه سی پښه یا شل دی پښه یا کنه سلویر سوا دی پنځه سوا دی پښه به په کول عمل وشي وهذا اشبه بالفقه دا کول ډیر مشابه ده د فقه سره دا ډیر مشابه ده د فقه نه دوت امر ده کنه چې استنباط احکام کنه ا دلیل نه استنباط احکام سره ډیر مشابه ده چې د احکام یې ثبوت که نه خدای پاک دوه کسه شهیدون وشالي دي چې وا دعوات چې ثابتوي که نه دې پره بیا وسته شهید شهیدنې مې رجالکم دوه شهیدون په چار دي که نه او درنګ د هر یک نه چارې شي تجربه کار سری کنه نه پښتنه پکې جزا دې سید احرام په هر شي تر شکور قتل کول عادي کا فقهاوی کی کنه اشکور قیمت ولګوا قیمت پرې کا قیمت پښتنه بچانه کې اشکور هم پښتنه وکا اچا چې دا کور دا ورز ګور دا کوم اشکور نه کنه کوه خرڅوي نه پته پته لګیږي نه چې پای ورکه سکوي سره کسه کنه مې سره دا زره دې شک نه خدای پته هیولا کنه د هر فن سړی ته هیولا کړی دو دوی سړی ته چې نه پښتنه کنه یې سره دا ډېر مشابه ده فتوا په دې کې دوی سره کړو ته یې بندو متخین عالمونه په دې فتوا ورکړو چې اس کنه وته بجه دی کنه پرین وته بجه نمبر دور ده ای پرین وته بجه نه چې استعمال پښو ده اوس نمبر دور ده اذا كان توضع منها چې د سینې ونه کړی وي وغسلوا كل شيء اصابه ماؤها او به مې کنه هر هغه شای چې به تر سوري وي هغه لې شي کنه یا جمع چې خطب من رشي وي هغه به مې دي وان كانت قد انتفعت وكثير ده فتوليا وتفسرت يا رشدلي وعادوا الصلاه سلات ايام الولاليها فبروغا ذوي المدينه دي دري ورزه ودري شبه اي بحث رنگه چيره به مردوړو به لکنه المدينه بارو ګرځوي و اكيم شيره چې منځلي دي کنه ابارو ګرځوي وهاي زين دي حنيفه رحم الله دا حکم پر دې امام اخبار صاحب دکا چې استناد کو مخ ته استناد کو یو شپه ور یا درې شپې ورځي ا په وته هي وخت نمبر دور ده او کله ته ثبوت نو کنه به هي وخت نمبر دور به چې کله کنه د شای په مدل شو لان یقین لا یذ به شک ځکه چې په ما مزه شي د کیای کنه یقیني پوک و ایسه د پلی حیوان چې خو د امر کړ چې شو شکمنی کوي چې نه کنه دا ایسه پوتا کا پرینې دو کبل پرینې دو کنه اې دې کا شک وروړو و يكين نه دی لري په شک سره اول سر نائب ته انک نه کیا یقیني پوکو او دا مردوړه شکمان ده کنه به یقین په شک سره نه لري چې سه پر داس یقیني دلیل نیوي کنه چې دا پاته ورګ چې نه مردوړ ده پرینای مردوړ ده یا په ملای مردوړ ده وساره کمن راشي سوي به نجاستا ولا يدري متى اصابته و دا وګرځو لکه یو سای کچ په جمعه پر پلتی ویني و دا پاتره لګی چې دا پلتی کړه ولا ګولې دوه هغه وخت نه مرده ده چې کله یې ولیدله اتیر باندې نه بندر ګرځوي ولا ابي حنيفه ربلا امام صاحب دليل هغه ده امام صاحب دليل ورسې کړو هدا ملوکنه چې چا دليل ورسې وروي عقل د څنګه راجح وي چې ان الموت سبب ظاهر وهو الكو في الماء د مار د پر سبب ظاهر دا چې پر وتل دی په یبه شه دا څه کې دلته شي چې دا مشکا اوس مړ شوی وي و اس ته وتی وکنه کنه سوای نو په دې کې باندې استعمال کوی کړی به وښلې کنه ته شي دا هم ذکر ولا اوس مړ وا یا دا جنګ کا اوس مړ وا کنه خو اس پر پوتیو و اس برچ کا دا کې دلته شي فدا خو به اسم المدور به چې څه پوتی وي خدا سره نشي ویلا کوم چې دا اوس مړ وا به کنه اسر پوتی دو ظاهر ادا دو چې دا ژوندۍ کنه ګرځېدله د مشکا یا جنجکا ژوندۍ دو کنه یا پښه ژوندۍ وه کیته ورته وتی دو بیا ا دې وجه مړه چې کیته ورته وتله امر دې پر سبب ظاهر دا چې ور پر وتل دی پیې بشه فیحال به علیه نه حواله کوي به دا مرګ په دې وقوع باندې چې دا ځکه مړه ده چې دا ژوندۍ وور پوتی وه دا دلیل ده د نزکات په زمونې چې د اسل کنه ژوندې یو اسل په وتی دو بیا په شمړا شو و اس کړه په وتی دو ګنټا مو شه چې ګنټا وی کا ترجیح بل مرجه خسي به دوه ګنټې ویل بلې په دوه ګنټې شان په تر وی کنه چې دوه ګنټې ویل کړه به درې ګنټې مو شویل بلې په درې ګنټې شا کړه نه پرته یو په شنه په شنه رېږي کنه فقط درناه به یو مل ولې تنه ملعا قربعاد انداز مولکو په یوه پورې سره لأن ما دون ذلك ساعات ځکه چې په یوه پورې نه دیلې اګنټې دي لا يمكن ضبطها اګه تم کول و ضبط نه ممکن کنه ترجیح بلا مرجح ذکر چې یو وشای کنه به دوه وشای به درې وشای به څلور وشای کنه اې دې وجنا هغه یو مقدر چې ول شای ول جوړ ده د ګنټې نه چې شپور دې کنه یو دوره ده کنه هغه منځبه ته مې جوړ کړ شاته کنه هنه مر تنزل کو خبره صدا دو کنه چې په جمعه شاه کې صادو کنه چې هغه وخت نه مر دول بلشي د جمعه چې کې وخت په لتی پر ولیدله بیا فرض دا چې فصوبه فصوب بمرأه عینهم جمعه په زوی د لیدو کې د سترګې د شدو هر وخت ته څه کې د مخ ته وینې دا کچره مخ ته کنه دا په لتی ولا ګوي خو چې ته بلیدې وای کنه شاه دا د مرخ پاور سره لري توندلې دي مری مې کچې دا اسره لګولې